نه بیان شي اوس زجر ور کوي منکرین ته چې کوم خلق د الله د توحید نه انکار کوي ا خلق لا زجر ده توحید بیان شو دلائل سره خبره باندې پوی کړی شو بیام نه منی نو دا دا رسل د الله بے قدری کوي دا خلق وما قدر الله حق قدره دوی تعظیم او نکړه د الله حق قدره حق تعظیم او قدر د الله مناسب تعظیم او قدر د الله څنګه چې د الله قدر مناسب غسیونه کلا اس قالو کله چې دوی وای دا خبره وای یا اس قالو کله چې دی وې ما انزل الله نه دی را لېګلې الله علی بشرن په هیڅ بشر من شین اس مسله سلوي کولی کوي هیڅ بشر باندې هیڅ مسله نه ده راغلې، هیڅ شی نه دی نازل بره نه، قل ورته وایه پیغمبره من انزل الکتاب الذي چا رالېږلی دی کتاب هغه کتاب جاء به موسی چې راتلې کړي وو په هغې باندې موسی علیه السلام نورا چې رڼا وه او هدن هدایت للناس د خلکو یعنی بنی اسرائیل د پاره دغه سلب کلی رده په ایجاب جزئی کو کن اس چا باندې الله هیڅ نه دی را لګلې نو موسی علی السلام خو منه کنا ابانی کتاب راغلو نو دا ستاسو سلب دا داغي نقیش موسی علی السلام لچ چا کتاب ورکړی دی هغه ذات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی چه بعضی مسائل د دی کتاب ښکاره کوی و تخفون کثیرا او پټوی ډیرو لره لږ مسائل بیانوی او اکثر مسائل پټوی نه بیانوی د الله کتاب ټوکړې ټوکړې کړو ټوکړې ټوکړې مطلب سره یو مطلب دا دی د ټوکړې ټوکړې کولو چې پسم عمل کو پسم نه کو سم بیانو سن بیانو دا ټوکړې ټوکړې دا د عمل له دا د نه دی اګران بم پر خو صدا ګران دی دا بوج دی وتجلون قراتیس وی علماء وی چې زا قران رد پای کو زمه بیان کو چې ای دا الله کتاب سپاری سپاری ټوکړې ټوکړې کړو دیو جنا علماء قران سپاری سپاری کول د مکروه ګڼل دا به سپاری کینا بس قران به پورا قرآنی دا بس یو جز به اجزا بنی دیو جن دا ختمیان دا سپاری سره پار سپاری کړي چې اسانه شي وته کنه ختم د پاره سپاری سپاری جوړی کړي ا داسې ابتدایي سپاری د ماشومانو د پاره خیر ده غټ خلک سپاری سره جوړي خدا او قران کې دی وای کنه قران دی راځي وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤکم وعلمتم او خود لیکلی شیو خود لیشیو تاسو سما سلام تعلموا اباؤکم چنو خول شوی تاسو ته انتم تاسو ولا اباؤکم نستاسو مشرانو ته دین مخ کې تاسو ته تاسو مشرانو ته داسې سنو خود لیشوی کم چې الله په تورات کې د تخولیو نو ولې د الله دا کتاب څه پټوی څه ښکاره کوی ټوکړی ټوکړی او سپاری سپاری هم ګرځولی دی قل الله دا د هغې جواب دی قل من انزل الکتاب الذي جاء به موسی موسی علیه السلام کتاب چا نازل کړو قل الله الله دا دای جواب نو کوم الله چې په موسی علی السلام تورات نازل کړو نو دقه الله په محمد رسول الله سلام نازل ک کنه تا خو سلب کلیو ک چې ما انزل الله علی بشر من شی ثم زرهم بیا پرید دوی فی خودم په خپل باطلو کې خپل مشغولتیا کې العبون ابس کوون کی پرې ده الله وی حساب به ورسره کوم وهذا کتاب انزلناه مبارک ترغیب د قران دا کتاب را لېګلې مونږه مبارک د خیر نه ډک کتاب مصدق الذی موافق ده د هغه سره بین ده چې د وړاندې دي د مخ کې کتابونو سره موافق یا مصداق ده د هغه کتاب بین ده چې د وړاندې ولتنذر او سل راغله ده دې لپاره چې ويرول شي دې لپاره لتنذر چې تو ويره ام القرى مکی والا ومن حولها او هغه چې غیر چا پیر د مکی نه دی یعنی ټوله دنیا مکه او د مکه ټول نه غیر چا پیر ټوله دنیا والذین کسان یؤمنون بالآخرته چې ایمان لري په آخرت یؤمنون به ای یقین کوي په قرانم وهم دی علی صلاتهم په خپلو منځونو یحافظون محافظت کوونکي ساتنه کوونکي ومن ازلمو زجر منکرینو ته بیا څوک د غټ ظالم ممن دغه چانه افترا الله کذبا چې تړي په الله درو الله ته د شرک نسبت کی او قال یا وی اوحی الیا وی شوی د ما ته ولم یوحی الی شیون وهنی شوی د ته د اس لکه مسلمه الکذاب دارنګ اسود عنسی قادیانی بیمان دا ټول وحی نه ده شوی ما ته وحی شوی ده ومن او غټ ظالم د هغه چانه بل سوګ ده قال چې سوی چې وای سونزلو زرد چې زب نازل کم یعنی جوړ بکم وبویم مسلمه پشان دا غانزل الله او چې الله را لګل ده دی وی دا سه قران خو زم جوړول شي دا سه خو زم ویل شم لکه اوس اهل بدعت د قران سره نه لګي قران مړه داسې درسونه خو زم کول شم دا تاسو یې چیکاوه قال سانزل مثل ما انزل الله دا وی الله وی غټ ظالم دی ولو ترى تخویب کاش تو وینې ز ظالمونه کله چې بدا ظالمان فی غمارات الموت پسختو د مر کی وی د مرګ په وخت کې په هغه سختو کې ترو هلی او د سختې معاملې ور سره کوي دا چا سره چې دغه پاله دروغ تړلی شرک نسبت الله ته کړی دی دارنګ د وਹੀ داوی کوي ماته وਹੀ شوی دا یا داسې زم ویل شم او جوړول شم الیوما نو نن ورځ تجزون العذاب تجزون عذاب الهون تاسو ته سزا درکړي کیږي د عذاب د ذلت بما دی وجین تقولون چې تاسو وی الله الله باندې غیر الحق نا حق نا مناسب درو وکنتم و تاسو ان آیاتی د الله د آیاتون تستكبرون زانو چت غنون کی د اشاره شوا د عالم برزخ هغه عذاب زمونږ په مال کې زمونږ په جان کې شریک لقد تقطع بینهم یقینا ټوکړې ټوکړې شو ټوټې شو هغه جوړ بینکم چې تاسو منځ کې او ا جوړ او تعلق الله ختم لقد تقطع بینکم یقینا ټوکړې شو ختم شو بینکم تاسو منځ کې هغه جوړ چوونکی د دانې او د زړي دی، دانه زړی وچوي، تېغ راوباسي، یخرج الحی من المیت، نو راوباسي الحی تازه بوټی من المیت د وچې دانې نه، وچه دانې نه تازه بوټی زرغون کړي، ومخرج المیت او راایستونکی دی المیت وچې دانې لره من الحی د شین بوټي نه، د اوچی دانې نه بوټي شر سبز شاداب روخي او د شین بوټي نه اوچ دانه د غنم پیدا شي ذالکم الله نو دا صفاتون والا الله د فانا توفقون کم طرف تواړول شوي د الله توحیدم پر خو باوجود د دلایلو نور لسم دلیل فالق الاسباح چون کې د الله د سبا وجعل الليل سكنا ګرځولې د شپه سکنن د آرام والشمس روان کړي د انوار والقمر او سپومه حسبانا د بار د حساب کتاب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زورور او پوی ذات تا شپه د آرام د پاره ده نور سپومه روان دي حسبانه د حساب د پاره معلومه شوه چې د نور سپومه دواړه حساب صحیح دي شمسی حساب یو که قمری حساب ده بس نظام ده ان دومره دا یعنی دا مونږ چې ته انګریزي وایو دا شمسی حساب او دا بل قمری اسلامی خو دومره د حسابونه دواړه درستی سمنه نشته ممانعات البته قمری به مسلمان خامخا یادای بلکې هغه وای د هغه از دکړه یادول دا مسلمانانو باندې واجب دي ځکه چې د مسلمانانو ډېر احکام تعلق سره لري اسلامی سره روجا اختر ډېر احکام نو دا بلازین دی غلبه بد دی او نور جواز داغشت ذالک تقدیر العزیز الرحیم وهو الذی جعل لكم النجوم شلم دلیل الله غزاد ته ګرځولي تاسو زپار استوري له تحت دو بها چې تاسو لارو مو په دې سره فی ظلمات البر والبحر پتیرو دا او چې دریاب کې په دې ستورو لار معلومي هغه زمانہ کې ما صحرای سفر وی صحرا کې به پدې معلوم ول ځکه صحرا کې سړک ني لار ني هغه بس پکمه چې سړی روان شونو لار به څنګه معلوم ول صحرا دشتو کې او پدې ستورو د شپې ټیم کې ستوري بو نو دا بوا په دې ستوره مانول چې شمال کم خاله جنوب کم خاله مشرق کم خاله مغرب کم خاله زروان مثلا چې دینو مغرب طرف ته نو په کومه لاړ شم نو ستورو یې وو ستورو کې یو ستوری دی قطب شمالي وته وایي غټ ستوری دی طرف دی شمالي شمال طرف قطب شمالي دی نو چې قطب شمالي ته سړی دا وګه کی کنه دا خې وګه نو مخ به دې چرته شي قبله او مغرب ته په خپل شاته به بیا سي مشرقي او ګس طرف ته جنوب شي اوس هم دا داسې دغه طرف ته دی د وګه دغه طرف ته کارو مخامخ مغرب قبله دا و دغه شمال شو هغه جنوب شو شاته مشرق شو نو په دې طریقه باندې په اوچا کې دریاب سمندر کې سړکونه خونی نو د چې وکم بحری سفر کوله نستورو په ذریعہ بو مخکې به ځان ته حد معلوم کې زما مطلب سفر جنوب ته دی نو جنوب به په ستورو معلومه او شمال به معلومه اوس هم چې دوی سره په دې جازونه سفر کوي جهاز یا چې د سمندري سفر کیږي ټول کمه نقشي دا د ستورو په حساب دي ته معلومي هغه باندې اوس هم حساب کتابي قد فصلنا الآیات یقینا الله وی مون واضح کو دلائل لقوم دا قوم د پاره عالمون چی پویږي دا دلائل ای د پاره په وضع سر بیانو 21 دلیل یوشتم وهو الذی الله ذات انشاکم چې تاسو پیدا کړی مې نفس واحده د نفس یونا آدم علی السلام فمستقرن اے فلکم مستقرن نو به تاسو لپاره مقرر کړی دی مستقرن زیدا اوسیدو د اودریدو و مستودا او زیدا امانت خستو مستقر دنیا دا دنیا کې بچرته او مستودا زیدا آرام او اخستو دو قبر کې قبر به کمزې د یو معنی نور مطلبونه ویلي دي قد فصلنا الایات یقینا په وضاحت سره بیانو دلایل لقوم دا قوم د پاره یفقهونه چې پوي وهو الذی دویشتم دلیل الله غزاد تیر علی گلی دی من السماء دم اسبرنا ما ان وب باران باران الله راوري فاخرجنا بی رواسم په دې سره نبات کل شی غیاګانی بوټي کل شین د هر شي منار قسم روباسو په دې سره بیا نبات کل شی غیا او بوټي هر قسم فاخرجنا منه بیا روباسو منه د دغه نبات نه خازرن شینکه اول تیغ روخیږي بیا دا غینه شینکه منا بوټي شین شي او نخرج منه بیا روبا سود دي شینکینا حبن دانا متراکبا د یو بل د پاسه پرتا یا متراکبا په یو بل باندې سورا یا متراکبا لاندې باندې لاندې باندې دانی پاڼې رنګ یې یو دی خو غیر متشابه نه دي یو شان خوند کې هر شي بیا خوند جدا دی انظر وګوره الی ثمره دی میوه ته اذا اسمر کله چې میوه ونیسي انظرو اذا الی ثمره هغه نبات یادای او ضمیر تراجه دی یا په اعتبار د ما ذکر سره واحد ده انظر الى ثمری وګوره میوه د دیتا شینه خډیر شو انا او زیتون او رمان او نخل او نو بس په اعتبار د ما ذکر انظر وګوره الى ثمری میوه ته ز اسمر کله چې میوه نیسی وینعه او پخې کی دا میوه بیا پخش تی شو کې او استعماله پیریان الله سره شریک کړي حالانکه وخلقهم وخلقهم الله دی پیدا کړی دی او مخلوق دی او ته الله سره شریک بل وخرقو له بنینا او دی جوړ کړی دی الله له بنین خرقو خرق د دروغو نسبت ته ویل کی وخرقو له د دروغو نسبت کړی دی الله ته بنینا د زامنو وبناتن او د لونو خو بغیر علم بغیر څه دلیل اولیاء ولا زامن کړی دی او ملائکه ولا لونه کړی دی سبحانه پاک دی الله د بنینو بناتونه وتعالى او چت دی اما دا غسنه یصفونه چې دوی الله لا بیانای بدی او سماوات ځکه الله سر شریک نشتا یو خو سبحانه او بل بدیع السماوات بے مثل ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو زمکو ده مخلوق بے مثل پیدا کړي زمکا اسمان سمخ کې نقشه نه لري بے نقشې جوړ کړي دي نا غزاد چې بے نقشې پیدا کول کې داغه نائب او حصدار ته ضرورت او ان یکون له ولد او نشته الله لا نائب ولد ولم تکل له صاحبہ زکا چې نشته الله لا صاحبم خزه نشته نو بچی د کم زین راشي وخلق کل شی او خلق کل شی پیدا کړی د هر یو شی په خپل نو نائب ته ضرورت نشته او هو د الله بكل شی علیم غا عالمم دی نائب خو هغه څوک پکاري چې هغه علم محیط نه لري د الله علم محیط دی د هر شي په خپل خالق دی نو نائب ته ضرورت سو ذالکم الله ربکم سمره د دلایلو نو دا صفاتونو والا الله د استاس رب دغه رب دی لا اله الا هو نشته د حاجت را مشکل کوشا لایق د عبادت او بندګۍ سیوا دا غنه بل سوق خالق کل شین پیدا کون کې داری او شیدنو فعبدوه خاص عبادت بندگی د دکوي د خالق عبادت وکه د الٰه چې لا اله الا هو دې دا غي عبادت او بندګي تاسو د مخلوق عبادت شروع لا تدرک الابصار دا د الله غ صفاتونه شروع دي د اولوہیت د اولوہیت صفاتو کې یو بدیع السماوات دویم ان یکون له ولد دریم ولم یکون له صاحب سلورم خلق کل شی پنځم و بكل شی علیم نو دارنګ بل لا اله الا هو نو بل خالق کل شی نشی راګیروله دی الله لره نظرونه دا نظرونه الله راګیروله نشي دنیا کې یعنی د الله رؤیت دنیا کې مراد ده دنیا کې الله سوګ نشي لیده پات شو آخرت کې او جدا جهان دی کې په بیا رویت باری تعالی وی جنتیانو ته خدا د دنیا خبره کوي معتزله وی وګوره کنه لا تو درې ګول ابصار نه لیدل کی نه د رویت نه منکر مې دا رویت نه مراد دنیاوی رویت لا تو درې ګول ابصار نشی راګیروله د الله لره نظرونه د دنیا په دې نظر الله نه لیدې کلی لیدلې کی و یو درې ګول ابصار او دا الله راګیری الابصار سترګو والا یعنی دا سترګو والا د الله په علم کې دي الله احاطه کړی دا الابصار په سترګو والا وباندې یعنی الله په دې مخلوق باندې محیط دا الله علم وهو اللطیف الخبیر او الله لطیف باریک بین دی باریک بین دی نو هر څوک ویني ګوري الخبیر او دار شان خبردار قد جاءکم بصائر من ربکم ترغیب د قران ته قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته بصائر دلائل من ربکم د طرف درستا سنا بصائر دلائل ته وای و چې په سبب د بصیرت د زړوي څه مطلب چې سبب د بصیرت د زړی دلائل هغه دلائل چې د زړستري وسر روخانه کی بصائر قران ته ځکه بصائر وای یو بصارت ته بل بصیرت ته بصارت د سترګو نظر ته ویل کی او بصیرت د زړه غ نظر ته ویل کی د زړه په سترګو چې ګوري سړی نو دا قران دا اصل د زړه سترګې دی او د بصیرت دی قران سړی کې د زړه سترګې پیدا کی د په حق باطل بیا پیژني قران سړی کی بصیرت پیدا کی سړی وخیار کی دی وجه نه قران نه نه خبر اندازې شو دی او قران نه چې خبر شي نو بصیرت پکې پیدا شي قد جاکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه چا چې لیدل وکړل یعنی پوه شو ابصر لیدل وکړه په معنا دا عقلا څوک چې پوه شو فلنفسی فایده د خپل ځان بصیرت حاصل کړه د قران نه نو فایده د دشوا ومن عمیا او چا چې ځان غافل ک د قران نه نو فعلیها بوجو سزا پددا ځان د دلایل لرلون ومان علیکم بحفیظ نیم ز پتا سو باندې بحفیظ ان ساتون کې ذمہ دار زما کار بیان اومه ک په زور در باندې منل نشم عقبات شروع دو عقبات تیر شیو یو عقبه دا وا ته دا مسلې کې نو ته مولا راغله بل څوک ني دویم دا بل مسله نه درځي صرف دا یو مسله کې او درې موس وکذالک نصرف الایات هم دارنګ مونږ چلو قسمه قسم دلائل د توحید د توحید دلائل قسمه قسم چلو په قران کې سلا ولی یقولو دې د پاره چې دوی درستا درس د درس ته دو درې معنی کوي یو درس ته منا خاصم ته تو ته توحید ملاوی مونږ توحید بیانو آیاتونه د توحید په قران کې چلو نو چې تکل توحید بیانې نو سبا وای تا ته وليقولو دې د پاره بار بار بيانو چې وای درستا خاصم تا تا مونږ سره جنگ وک ته وای چې بیانې دا مړت په مونږ رد کې دا دې مونږ سره جګړه شروع کړې ده دا دې چې ده نو زه ټارګټ کړم درستا او دویم درستا په معنا دا رستا دا دی زړی خبری شروع کړی دی مړه زړی خبری نوې خبرې گاوا دارستا او یا درستا په معنا د لوستلو راځي درستا اې مما تعلمتا وليقولو دې د پاره چې وای درستا دا قران او مسله دې چا نه زده کړې دا نه دا په استاد باندې اعتراض ته چې مسله بیانې نو تا ته وی استاد دې سوګ دې چانه دې زده کړې دې هغه متشدد دعا نه مني خیرات نه مني منکر هغه په اشپیره لسپیره ولی یقولو درست دې د پاره چې وای چانه دې زده کړې دې قران ولی نبینه الله وای دا قران مون په وضاحت سره بیانو خو لقوم دا قوم د پاره یعلمون چې پویږي اتبع ما یوه الیک د جواب دی دی وای چې قران د چانه ویل دی ا شریف سادینا نو ته جواب وکړه اتبع ما اوه الیک من ربک تابع وسا دا هغه کتاب چې وਹੀ شوی تا ته طرف دربنا تبو تسوي دی وای استاد سوګ دی شری پلان کې نو داغه دفاع بم کې هغه صورت ما بقره کې ویلي وو کنه جبریل باندې اعتراض د هغې چپي وکړه خو بل جواب به دی چې زه د استاد کتاب خو د تنه ویم زه خو د الله کتاب ویم هغه استاد خو ما ته قران خولې دی نو قران دا ته بیانو که د استاد کتاب مې تر هغه شی دا ومنه نو بیا ټیک ده خو زه خو ته د قران خبره کوم د الله کتاب اتبع ما اوحی الیک تابع شه دا کتاب چې وای کړی شوی تا ته طرف دربنا او په دې کتاب کې مسله صدا ادا دا چې لا اله الا هو نشته د حاجت را مشکل کوشا سیوا دا غنه بل سو وارزن المشرکین مخواړو د مشرکان نه پروا مساتا خپل قران بیاناو مسله ولو شاء الله کچره خو خوي دا الله نو ما شرکو دی به شرک نه وکړي ټول به په توحید په زور او جبرن راوسته وي خو جبر مقصود نه دی وما جعلناکم وما جعلناکا او موږ نه ګرځولې تعلیم بدی باندې حفیظا نگهبان او ذمہ دار ذمہ دار نه ومان تو تنه علیم بدی باندې وکیل ذمہ دار ته ذمہ دار نه وما جعلنا کعلیم حفیظا ته مونږ نه ګرځولې په دی باندې حفیظا ساتون کې ومان ته تنه علیم په دی باندې بی وکیل ذمہ دار دغه فرق بدای دا حفیظن ذمہ دار لدفع المصائب نه ومان ته علیم بی وکیل او نه ته په دی باندې ذمہ دار دس د نفع او فائدې ورکول نقصان لري کول نه شي او فائدہ ور کول نه شي ولا تصب الذين يدعون من دون الله طریقه د دعوت دعوت کوي مسله بیانوي خو ادب دا ده چې دایله پکار دی چې هغه مسله بیانې نو دادا خلبس پکنه خوځي ادب د مناظره او د بیان زبان به صحیح استعماله مسله بیان کا خو زبان صحیح استعمال کا مونږ ویلو کنه شیخ غلامی سے بسوي مسله ګرمه خو زبان او لهجه نرمه نو دقه وی مسله بیان څنګه رد وک رد کوا ټیټ مسله د شرک جړډي وباس خو لیکن جب سي کنزل نه اسنه کنزلو کې داغه مشرکانو خدایانو ته کنزلو کې مشرانو ته وکي په دې سره مسله شاته زی نو ادب دا ده چې ولا تسب الذين يدون من دون الله فيسب الله عدوا بغیر علم اصول دایش د دا دعوت چې د مشرکین خدایانو ته د مقابل مخالف مشرانو ته بدرد نه وي اصول دي وګوره د مشکین خدایانو ته الله وی کنزل مکوي بدرد موای ذاتی نور د اولوہیت نفیو کې الہ نه دي ناغه بوتان یادې چې د کنزل مکوي نو چې بوت ته کنزل نشته نو او حدیث کې راتله نبی علی السلام وی مور پلار کنزی صحابه یا رسول الله سیم سو کی مور پلار ته کنزل کیو یاو کنه د بل مور پلارو کنزی نه غبیا د دو کنزی نه دا د پخپلو کنزا نه دا سه مشرمی نه باز نه پوی داسی مسله او بیانې په چل نه پویږي نه د بل مشرو کنزی نه بیا زمون مشرو کنزی نا خپل عزتمن به په خپل سکو بی عزت کو ولا تسب الذين يدون من دون الله طریقه د دعوت دا کنزل سب شتم بیزتی د بنی ولا تسب الذين تاسو بیزتی مکوي کنزل او بدره د موای الذين کسان ته يدون چې د مشرکان را مدد کوي من دون الله د الله نه سیوا کنزل مکوا عاجزي بیان دای نفي د اولوهیت کا الہ نه دي دا سینا چې ته یرا پیر بابا خو زما دی چی ترې تم نه رسی نه نه دا د څه ضرورت د پیر بابا د اولوہیت نفی وک دا ما چی ترې تن رسی او به زید به د به الفاظ ولی بزر خدای کنه دا خودی وسره غلطه معاملہ کوي نو د اولوهیت نفی وکړه ولی نقصان سره وی فیسب الله پس دیو بدر دی وی دیوا بیزتیو کی د الله عدوان په زت سره بغیر علم په بیل مې نو گویا کتاب خپل الله وکنځ دا مطلب شو دا خدای ته بدرد مو یا استا خدای ته بدرد وی داغه مشر ته بدرد مو یا استا مشر ته بدرد نو دا اصول دي د دعوت خه کذالک زینا لكل امه امدارن زینا لكل امه عملهم تاسو خیالي دي سوشل میډیا هم دا مصیبت جوړ سوشل میډیا خو هر څه دا سره برسیر کړ خلکو نه کمیس پرتو ګويس تبعی یو ځکه د جعلی میډیا ده د دجال کار ده او بل داوا چې دی سیاسی خلکو به یو بل پسې وي کارټونونه به جوړول ها بیزتی به یې کوله دا مذهبي خلک بچ وو دا شی نه کېده اوس دې مذهبي خلکو داسې وکړل چې د بل هغه ته خوله واچوله نو دوی هغه عزتمن چې چا به چرم ای سره دا لوبه نه کوله معامله اوس داسې شروع شو ای ما سه اشاره وکړې پوه شوې دغه لوبه دا ولې وشوه زمو مذهبي خلکو زمو شيوخ سره مسلې اختلاف وو خو چې کارټون نه جوړاو خو ولی مونږ دا بل غو کړه نو به زمو باغې شروع کړه نو زه اکثر دا وایم دا مو یې چې زمو مشر د چا کنزل وکړل دا تاسو خپل وکړل مسله جدا شه ده او بیزتی جدا شه مسله بیانوا ټیټه بیانوا رد کوا د منکر جړلی وباسا داغي د باطل بوتلان خکارا کا د غیر الله عجز بیان کا دا دین دی دا بخامه خاکه خو ذات د چا مچېړه ذات سره د سکار د اصول نه دی ځکه قران ویلا تسب الذین یدون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم کذالک زینا لكل امه هم دارنګ مخسته کړي هر یو امه او ډلې له عملهم دغه عمل ولی ویغه تا خپل کار خسته دی او ته حق کاری نو چې چې ته کنځې نه ابوي زما حق کنځي نو بس ذات مکنځه کنزل مک ثم الى ربهم بیا با دوی خپل رب ته مرجم واپس کېدل د دوی فینبهم الله بهم فینبهم خبر ورته الله ورکی بما په اسبانی کانو یعملون چې دي سکول نور و سره الله پویږي ست ستانه دار خونه چې په زورې به معنی ستا کار بیان دی نو مونږ دای د دا دعوت په میدان کې کار کو او ځان نم سره جوړ کړي تاړیداران په زور به پیمانه مرکه ولا سو حکومت ته چې په زور پر دای خپل لیول دی اصله من را منکم منکرن فلیغیره بيد حکمران او بیا بلسانی عالم وبقلبه هغه امی دا درجی نو ته اوس په کم مرتبه کې حاکمه کدای عالم او ک امی نو بزغه سا مرتبه دي دې ته ګوره کنه هغه حکمران به په زور منی کوي حکمران دی هغه د پاره اوس ترغیبونه نشته ابا یو ځل خبره کې په دویم ځل نشه بس اصله ډنډه یا مثلا ته د کور مشره نو چې کور مشره ما تحت دي نو نام په زور کولې شي دغه ته دې سره ها نافذه د سرشته قوت کنه نافذه سنا زه محدوده د کور حدا پوره اداره د سره ما تحت دي نو تم کولې شي ولیکن دا چې اوس عام خلک نو هغه قوت نافذه اعما اچا سره ای حکمران سره ای نو مونږ کله کله په میدان دعوت کې لګیایو او کار د چا کو د حکمران کی سمې تکړه وکنه مرګور راته ویو مرګره دلته اوس فارغ دی مولا دی د یو علاقې د علاقې نومنارم کې دي شي بعضی کسان بکی بیا خپشي ناغا طالبو ویرور چرته غلا کړي و کور کې ماشومی یا غټر سي چې کله غلا ملو کی کنه غلا کړي و نو رور نه لاس کټ حد په جاری کوم ته د حکومت ته څه چلې کو دی بس چرته د قانون مسله ووري کنه بار بار قانون قانون اوی جوړي بس دا قانون زما لاس کې دی زه به نافذ کوم نو کور ته تلو رور نه لاس کټ کړي ولی د غلا کړي حد مې پچاری کو ته سب حکومت ته دا حالي دا ولی دا چې کم استادان یا کم رهنماګان صرف مسلط زور ور کوي او په چل نه پوي دا غي دا نتایجي نتایج بیا داش دیو جن یاد ساته مسله بیانوي خو د مسلې تمام جوانب خای چې جوانب نه خود لکیږي بیا بیجا تشدد او بهراروي او د مسلې پیدا کی شیخ بوي کابل ګرام شیخ سونه سخت سړی په دې مسلو ابوي طالبانو مليانو د مسلې مرتبه یې زده کې دا مسله د کومه مرتبه ده فرض دا واجب دا سنت دا مستحب دا حرام دا مکروه دا او او وی وی کله کله یو شی مکروه زمو مرګري ورته بدعت وای بدعت نی مکروهی وسرب ټکه د بدعت اورې د پارشي بدعت لگاوا نو دا مرتبه پیژندل ضروری دا فهم راتل ډیر ضروری اوس ټیک ده چې قانون قانون قانون ما او بل بل داسې بیان کا بیان کا تاسو داسې ځین جوړ شو چې بس تاسو یې چې کور ته لاړو په دې کور به قانون نافذ کوم په خلکو په علاقہ نه نه او سب چل لري کنه سه طریقې دار شي خپل درجه او ځای دی نه مطلب ځای پیژندل غواړي ترتیب پیژندل غواړي نه سينه چې طالب په شان سکه رون لاس کټ کوي حد په جاری کوم غړې کړي دا نو بهر حال خبرم سپورې کولا خبره داوا چې هغه تا خپل عمل باطل دی خو خیسته دی خیسته دی او په جنگ کوي نو هغه سره په دلیل خبرو کدا یاد ساته مسله د توحید او سنت د دین انکار په دې ځان پوي کې حقیقت کې د دین انکار با زما په خیال چرته چکیږي نو سخو زدیان ناپوهه جاهل خلکی ها خدا انکار سبب زما په خیال 50 فیصد د خلکو جهالت او زد ده او 50 فیصد د انکار وجه زمون رویه ده رویه اصل خبره ده یعنی مسله خو مسله ده دا توحید مسله او په دلایلو نو دا به اثر لري دا به خامخا خلق قبلې د قران او د دې مسلې اعجاز دا دی چې دیتا په خلک سریګ دی او چې کم ځای کې دا انتهایی زیات مزاحمت شي نو زما په خیال کې 50% زده او جهالت نو 50 رویه ده دا رویه سمول غواړي کې دي شي چې زمو مخالفت د 50% نه را لاندې شي 10 ته 20 تر ورسي دا رویې په کې ډېر لوی کار فرما دي هغه رویو د وجو نه مسلې جوړي نو قرآن دا وی هغه ته کنزل مکوي وي مسله بیان کا کنزل سر دې سکار دی ولی هغه با الله ته کنزل بیا کوي او ستا مشر به کنزي چې وکذالک زینا لكل امه عملهم ایت هغه خپل کار خستخ کاری حق کاری نه وي زما حق ته بدوي نه وتا په سره خامخا جنگ ثم الى ربهم بیا رب د دې تمرجم واپس کیدلی په یو نبم خبر ورته ورکی بما با سبانه کانو یا ملون چې دی عمل کاو واقسم بالله جاد ایمانهم زجر قسمونه خوري په الله باندې جاد ایمان مضبوط قسمونه وای لئن جاتهم آیاتن ک چرتراشی دوی ته معجزه د دوی د خوخه مطابق معجزه د خوخه لا یؤمنون بها خامخ ایمان بروړي پدې دوی وي مونږ یو منو قل ورته وایا پیغمبر د مطالبه کوي د معجزاتو ولې لګي راغلي دي سو یوا او دویم د دې اختیار د پیغمبر نه دی دا خو په اختیار د الله کی قل ورته پیغمبر انما الایات یقینا اختیار د معجزات هو عند الله الله سره ده د معجزات او اختیار الله سره دوی تا نه مطالبه کوي وما شرکم او سشي پوي کې ته چې انها دا معجزات اجازه اذا جات کله چې را شلایو منونه دی و ایمان نه وروړي وما یشرکم سشي پوي کړه تاسو څه خبرې تاسو دا خطاب مؤمنانو تک او سب ویږی تاسو چې انها کې دی شي چې دا معجزات ازاجات چې راشي لا یمنون دی ایمان نروړي معنی زديان دي دی خو مطالبه کوي پیغمبر وی چیرې د دې د مطالبه د معجزې و تخکار شوی وي الله وی تاسو نه پويږئ کې دی شي دا معجزې راشي دا دون زیادان دي بیا ایمان نروړي دی اسه صدا باندې د دوی زړونه او سترګې الله وي مو حق نه اړولي زديان شوي دي نو ځکه یې نه مني لا یومنون کما لم یومنو به لکه څنګه چې ایمان پې نو راوړی په دې اول مرتن اول ځل اول ځل پې ایمان راو نړو نو اوس وته توفیق نه ملاوي مسله دی چې اول ځل ایمان سړی رو نړي مسله نه مني نو الله ته توفیق والی نو بیا رستم قران وې معجزې کرام شینو لا یومنو ایمان نروړي ولې نروړي وګوره کنه وې کزه وتا معجزې پېښم ولو اننا کچرتمغه نزلنا الیهم الملائکه رولی ګدی ته فرشته فرشته مخامخ راش وکلمهم الموت او خبرو کی دوی سره مړی ستا په حقانیت په قران په صداقت د قران قران حق دی توحید حق دی وحشرنا عليهم كل شيء قبلا او را پورته کو دي ته هر یو شی قبلا ډاګه پډاګه مخامخ ټول وته مخامخ دا زاړم راولو ما کانو بیام دینه دي د زد وجل یومینو چی مان وروړي زدیان دومره دي الا ان شاء الله مگر که الله وړیا بل خبره ولکن اکثرهم لیکن اکثر یجهلون جاهلان دي خدلته یجهلون نه مراد جاهل نه بلکې جهل مرکب مراد ده جهل مرکب سمنه زديان جهل مرکب لكن اکثرهم لیکن اکثر بدی کې یجهلون دادی په جهل مرکب کې پراته یعنی زديان بل مسله د لنه درځي هم دا یو کې او درېما استاد سوګ د چانه دی ویلې ده نوز بسلورما چې په دې ټولو جواب وشي او په دې ونشي او ته مغه خپل کار جاری ساتي نو سلورم کار بدای چې ستا خلاف به جرګي شروع کی مقابله او مناظره به شروع کی هغه بیانې وکذالکم دارنګ جعلنا لكل نبي ګرځولي د مونږ د هر پیغمبر د پاره عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان انسانان او جناتو کې دا انسی جنی شیاطین مشران مالداران سرمایدار وستا خلاف را جمع شي او یوهی بعض ملا بعض یعنی ملما خبره ملما څه ته وای ملما دن نشه یو شی او ظاهر کې ولا رنگ بنګ جوړ کړي نو د مشرک بدعتي خبره داسي وي ظاهر ولا ډېر داسې غوړې زیړی کی نو کلمت حق اریدا به الباطل ملمان خبرې کوي دا نه مني هغه نه مني وګوره پیغمبر نه مني او حیات النبی نه مني او وسیله نه مني او دعا خیرات نه مني څنګه ملمان خبرې خلک په دوکا کړه ولو شاء ربک کچره خو خوي ستارب ته کو خو خوي ستارب ته ما فعلوه دی به دا کار نو کړي خو بس امتحان نن وشو فذرهم پرې د دوی وما غسیفترون چې دوی جوړي ولې تصغ الیه دا بس تا خلاف راغونډي جلسې به کوي مقابله به کوي مناظره به کوي چیلنجونه به ور کوي زخرف القول به بیانې دانه منی هغه نه منی کتاب کې راغلي دي صد پاره به دا مسلې کوي زخرف القول وی ولې تاسو الیه د دې لپاره چې غوږ کیږي دې ملما خبرو ته افئده الذین زړه دا کسانو لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري په آخرت کوم خلک بې ایمانه دي کنه نو هغه بې ایمانه خلکو باندې بدی د زخرف القول اثر کیږي هغه خلک وي الګه غټ مولوی صاحب راغلی دا خبره وکړه گمراه دي غلطه مسلې کوي دا نه مني او دې د پاره ولی ارزو هو چې دوی پسند کې دي زخرف القول لا دا بې ایمان خلک بد دي خبره ته وګم کې دي دا و پسند کې وا بیا مولوی صاحب بیلی پیر سه بیری ولی یقترفو او دې د پاره چې د ځان نه جوړ کی ماغه سه هم مختلفون چې دی جوړون کی دی ازان نه مسلې جوړی کی هغه پس روان اف غیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا دا دا دعوت د تحکیم بالکتاب دعوت الی تحکیم الكتاب دی زخرف القول جوړ کړل ستا مقابله دا نه مني هغه نه مني پلان کی فتوا ورکړی دا پلان کی کتاب کې لیکلی دي الشرک بدعت با د خلکو د کتابونو نه ثابتای نو تا ته طریقه خو له تبسکه تبو تدوه پلان کی پلان کی کتاب لیکلی بئی خو لیکن د تمامو کتابونو تول به د الله په کتاب کو راشه قران سوې قران باندې ودا کتابونه وتلو اف غیر الله تبوتوي آیا غیر د الله نه ابتغي حکما دوی پلان کی مولا لیکلی پلان کی فتوی لیکلی پلان کی کتاب ویلی شرک بدعت په جواز باندې و پیش کړي تبوتوي اف غیر الله ابتغي حکما آیا زول ټوم د الله نه سوا بل فیصله کوونکې راځي په الله به فیصله وکي وکو دوی په الله څنګه فیصله وکو الله به سالس کو په الله و فیصله وکړو الله څنګه به فیصله کوي وی هو الذی انزل الیکم الكتاب مفصلا کنه هغه ذات الله غزاد ته چې را لګلې تاسو ته کتاب مفصلا ډیر مفصل واضح پدې دا کتاب دا ثالث او حکم جوړول دا داسې لکه الله ثالث او حکم ستاسو د کتابونو تول به د الله په کتابو کو ځکه د هر کتاب تول به په قران سره کی راشه قران سوي او تاسو سوای قران خو ټول په توحید لګیدلې دی قران خو ټول په اتباع د سنت لګیدلې او تاسو شرک او بدعت د کتاب نه ثابت وینو مطلب دا چې دا کتابونه د قران نه خلاف دا د غرزول دي والذین اتیناهم الکتاب دلیل نقلی آ کسان چې ورکړې د ورته مونږه علم د کتاب عالمونه وي پوي چې انه منزل من ربک دا قران نازل شوی طرف درف سانه بالحق په حقا نو فلا تکونن تمکیګه من الممترین د شک کوونکو نه وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا نو قران چې کله پیش کې کنه نو تمت کلمت ربک دربغه حکم په دې باندې تماميږي سر ترسي وتمت کلمت ربک نو پورا شوا خبره درب ستاده صدقا پرشتینوالی او عدل او په انصاف د الله خبره رښتیا ده، د الله خبره د انصاف ده، د بل کتاب چې د قرآن نه خلاف وي هغه دروغ ده، هغه په ظلم بنا ده او د قرآن هغه د انصاف او د رښتیا خبره وي. لا مبدل لکلماتی، نشته دی بدلوونکی د الله احکامو لره هیڅوک، د الله حکم څوک نشي بدلولی. دا الله کتاب د بنده په کتاب نه بدلی او هو سمیع العلیم او دا الله اوریدون کې په ذات وان تو ته اکثر من فی الارض یذلوا کان سبیل الله نو کله بدوی اکثریت دلیل کی وګوره دا ټوله دنیا چې کوي بدعت خرافات شرکیات د پاره دلیل سي ټوله دنیا کوي اکثر خلک کوي نو اکثریت پس خو بنځي په دین کې کنه وین ته ته کچریت تابعداریو کې اکثر من فلارد اکثر دا غچا چې زمګه کې دي نو یذلو کا گمراه بدی کې ان سبیل الله دا الله دا سمیلارینا ولی وی وجه دا دا یتبعون الا ځوان دا اکثریت تابع نه ده مگر د خپل ګمان اسه اٹکل ګمان پس رواني بیل مې کنه وین هم ندی دی لا یخرسونا مگر اٹکلیان بے دلیل خبر کون کی اکثریت بے علم ده اکثریت اٹکل پس روان ده په توک پس روان ده اٹکل پس روان پس ون او گمان کی دیشی پس روان ده دی وی الکه دا شی بدعت ته نشته کی دیشی علم دریاب ده کی دیشی دا کی دیشی ځوان د دې دلیل نو اکثریت ځوان اٹکل بے دلیل خبری پسیزی نو زکه اکثریت پس ترل گمراهی ده خدا مطلب نه چې اکثریت ارزه کې مضموم دی ها په دې ځان پوي مطلق اکثریت مضموم نه دی هغه اکثریت مضموم دی چې یتبعون الا زوان و انهم الا یخرسون دا فرق دی ورک دیو جنا اکثریت چې کله په هدایت ته نو خبره ده ولی زمون په دین او شریعت کې جمهور نه وایو الکه دا قول د محققین او دا قول د چا دی جمهور جمهور چاته وایي اکثر علما چې کوم خوي نو چې کله حق پرست او اکثر یو طرف ته خو خبره شو دا اکثریت چې مون خلافیو نو دا هغه وخت کې چې کله دا اکثریت د اصولونو خلافي ان تبعون الا ظن انهم الا يخرسون مطلق اکثریت مضموم نه ده کله اکثریت سشي محمود شي لکه اهل سنت والجماعت نو جماعت سره د صحابه کرامو جماعت اکثریت امت ته کنه هغه اکثریت ته هغه په حق ده نو دا خبره یا ساتل غواړي چې ارزه کې مطلق اکثریت ده س دا مضموم ني کله مضمومي یتوین الا زون وینم الا یخرسون چې داسې خلکی نو دقه مضموم دا لنګ مسله ده مشوره کې د شورا وا نو شورا کې ها څه خلک دی خو راي ده کم دی خو راي فیصله وبسي اکثریت راي خبره ختمه اکثریت راي باندې فیصله کوي کنه کوي شوراګانو کې لس کسانو د دریو راي داوا او بل طرف ته سو پاتې شو و د و دا فیصله وبکم کی و خو لیکن دا چې هغه مخ کې د پاره صاحب رائے اهل رائے مخکې کینول شوی دي دغه اصل برابر دی جمهوریت باندې چې موږ رد کوو نو هغه صرف په اکثریت نه کوو موږ وایو دا اکثریت چې ده څه ده ان یتبعون الا الظن وانهم الا یخرسون ځکه موږ خلاف یو ورنه د مسلمانانو خلافت د شرعي نظام ده پای کې شورا ده اصحاب حل و عقد دي شورا ده اسمبلی ده نوې نومې سره اسمبلی اسمبلی ده او پای کې ټول اهل رائے دیندار علما را جمع دي اول ته قانون سازی کیږي قانون سازی وکي کنه وکي که کفر ده منسوسی کې کول کفر ده غیر منسوسی کې انتظامی کې خو قانون سازی کیږي او چې قانون سازی کې دا مسله حل کېدا ها نو که ټول په یو طرف نیو نو فیصله بیا پسی اکثریت وجه صدا التدا ان یتبیون الا ظن انهم الا یخرسون ندی اهل رائے التناستی اصحاب حلو عقد ناستی پوه په خبره نو هر اکثریت سره مضموم نه هغه چې ځوان او یخرسون باندې روان زموږ د جمهوریت سره اختلاف دقه ده چې دلته تاسو حق د ووټ چاله ورکړ هر چاله ار چاله ورک نو چې ار چاله ورک نو جاهل جټ عالم تعلیم یافته یو خو عالم دی بل خو الف تکو تک وای د دې عالم ووټ او د دې جاهل ووټ یو برابر دی کله عالم ووټ دی خو عقلیت طرف تلاړ او د جاهل غ اکثریت طرف تلاړ ها غټي بسو جاهلیت والا جهالت والا معیار نشته دغه رنګ زه ستاسو تعلیم والا یو طرف ته پی ایچ ډی دی پی ایچ ډی کړی دا او بل طرف ته پرایمریم نه دی ویلې اوټه برابر دی کنه وای دا شری دا شری دا عجیب دی که مطلب رائے چانه اخلنو پکار د جسی اهل رائے خووی نو بیا دې سشي په اکثریت فیصله وشي اما کیسه کړي ودا مولانا محمد حسین آزاد چې سرسه مت خان دی وی چې دنیا کې اکثر علم والا دي که جاهل دي وی جاهل دي او یې فیصله په جمهوریت پسې کیږي وای په اکثریت نو مطلب څه جمهوریت ویل کیږي د جاهلو حکومت ته جاهل حکومت بیا کړ نو خبر اصل لاره دا مې بده پوهل چې مطلق اکثریت مضموم نه هغه جګړه چې زمون کوم کې د زکا د په پتا سو اعتراض راځي چې لکه ته جمهوریت جمهوریت نه اکثریت اکثریت باندې فیصله نشتا ها اکثریت خنه ده نو دا تاسو چې په دې فقه کې په دې مسایلو کې جمهور علما دا وایي او د جمهور دا رائے ده او مونږ هم دا رائے ده ځکه جمهور دی خو دی ها جمهوریت خو تاسو ممانه پوه نه شوې ما نه هر اکثریت نه کنا کم اکثریت قران ټکی وي ان یتبعون الا ظن و انهم الا یخرسون کله چې صاحب رائے او پوهان را جمع شینو بیا دی اکثریت فیصله وشي خو اهل رائے دي کنه صحیح رائے نتیجه صحیح رااله او چې کله جاهل انپړ بے علم هر رنګا نه کې اکثریت تل دغه دینو نو اکثریت نتیجه وسی بیا بدقه جهالت ان ربک بشک استارب او دقه ما د جمهوریت حالت ته معیاري نشته معیار ډېر خبرې دي د جمهوریت کې او ټکې نه ډېر مسلې یعنی دا ووټ اهلیت شته نشته دا یو جدا مسله ده اهل ده کنه ده بل دا دا چې د دې په نتیجه کې کم خلک لاړل هلته کېناستل نو اکثر د هغې نتیجه د فساد او د فسق ده بل دا ده چې هلته کم قانون جوړیږي نو هغه قانون کې آزاد ده کې دي شي چې د نس نه خلاف هم جوړ شي حالانکه الته دا سېنات اسمبلی پابندول غواړي دا ډېرې خبرې دی ورکی دیو جنا اقبال هم وای اقبال د جمهوریت نقشه راخ کړي دا ګور هغه د جمهوریت د مغربي جمهوریت خلاف اسوي تو نے کیا دیکھ نہیں مغرب کا جمہوری نظام تو نے کیا دیکھ نہیں مغرب کا جمہوری نظام وای تا د مغرب د جمهوریت نظام نه دی کتلی چهره روشن چهره روشن اندرون اندرون چنگیز سے تاریک تر چهره روشن مخامخ چهره ډیره خستا جمهوریت او د عوام حکومت او کنه دا چغه ده خو اندرون چنگیز سے تاریک تر چنگیز امنګولیان یادې او بیا وی جمهوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتی ہے تولا نہیں کرتی جمهوریت به داسې طرز حکومت ته چې دا سرونه شمیري خو تلی نه اسلام څه کوي شمیرل نه کوي اول تلل کوي اول دا کوپړه او تلا چې دا د صاحب رائے د کنه دا نو چې بیا دا کوپړه او تلل شو او صاحب رائے شو نو زوستي په اکثریت فیصله وشي خبره اصل ده نه اقبال هم دغه وای ان ربک بشک سرب هو عالم هغه پوی دی من یذل پاغه چا چې گمراه شي وین سبیلی د الله د لارې نه و عالم د الله پوی دی بالمحتدین په هدایت حاصلونکو باندې فکلوا مما ذکر اسم الله علی دا اوس دوی مې صد دې زنا رد دا شرک فعلی او باقی دلائل وو یو مسله توحید بروان نورت کوي په تحریمات د غیر الله باندې فکلوا خره مما دا غسن ذکر اسم الله علی چې یاد کړي شنوم د الله پاغه ان کنتم بیااتی کچری تاسو د الله پایاتونو حکمونو باندې مؤمنین مؤمنان مطلب کلو ما ذکر اسم الله مطلب حلال وګڼه د الله حلال ته حلال وای وما لكم وسری تاسو لرا الله تاکلو چې نو خره مما دا غسن ذکر رسول الله علی چې یاد شوی نوم د الله پاغه حلال دی او تا پزان باندې بن ک وقد فصل لكم او یقینا واضح کړی الله تاسو سماغه سه حرم علیکم چې حرام کړی دی پتا سو باندې حرام ته مخ کې بیان کړ کنه مایده کیو الا ما سررتم الی مگر حرام ندی هغه استرتم از استرتم الی چې تاسو محتاج شغه تا استراری حالت نو هغه حرام خړل بیا جایز کېدل میتتا مردار وغیرہ خنزیر وینا کثیرن او یقینا ډیر خلق لیذلونا گمراه کیږي بیا هواهم په خپل خواهشاتو بغیر علم بغیر د دلیل نه دا اکثر خلک وی خپل خواهی په رواني نو گمراه شي علم مسري ان ربک انو دغه تحریمات او تحلیلات ځان نه جوړي ان ربک بشک سارا بو عالم په دې بل معتدین د حد نه پتیری دونکو چې حد کراس کوي یعنی د الله غ اختیارات لاس کې علي خپل حرام حرام جوړي وزرو ظاهر الاسم واتنا پرې ده خکارا ګنا او پټه ګنا خکارا ګنا شرک فعلی پټه ګنا شرک اعتقادي یا ظاهر ګنا د اندامونو باطنه د زړه ګنا شرکیات ان الذين يقيننا كسان يكسبون الاسم چې کوي ګنا سيزون در چې با سزا ول ورکړي شي بما دا غسکانو يقترفون چې دي ځان نه جوړول کول ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه رد په نظر د غیر الله باندې د الله په نوم نامزد نشو د غیر الله په نوم نامزد شو نا مخره ولا تاکلوا مخره مما دا غسن لم یذکر اسم الله علی چې یاد نکړې شینوم د الله پاغه ولی و انه لفسق یقینا د دی پلیت د غیر الله پنوم نظر ومنل شي دا پلیت ته پلیت د بابا پنوم ګډ پیسنام زد شو دا د بابا نظر دا د حسن حسین شربت محرم کې د حسن حسین سبیل لګی زموږ د خار کې دا وی سبیل بنام حسین محرم کې دا شیعاګانې لګی سنیان هم بعضې نه پویا دای تقلید کوي د وبو سبیلونه لګولي د شربت ولې وی حسن حسین د تند په حالت کې مړ دي نه د وبو شربت ورکو چې تند ماته شي الکه هغه شهید دی کنه دی او جنت ته تل دی کنه نو دا شهادت د شیعه او پنیز داسې منحوس شی دی ځکه هاي حسین جاړي ورپسې نو مونږ خو هغه کې شهید دی یقینا شهید دی نو اخو جنت کې دغه ستا پسخه شربت وبو سکي نو دا سبیل بنام حسین لګول دی پنوم نظر نیاز دا دا محرم دا دا ربیع الاول د نبی علی السلام بنوم نظر دارنګ یا عام د پیر فقیر نبی ولی بزرگ پنوم باندې منل شوی نظر چي ده الله وی لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه دا الله نوم پنه ده یاد شوی د غیر الله پنوم نام زد ده نو دا مخره و انه لفسق دا دی پلیت پلیتی بنو خره ګندګی ده اگر چې ظاهر کې خيسته سور شوه ګډ پیسه ده خيسته کیرو فیرنی پخ شوه ده خو ان ولفس پلیت ده وان شیاطین بشک شیطانان لا یوحون الی اولیاءهم وسوسه چې خپل یارانو ته لیجادلوکم د د پاره ستا سره باس مباسو کی په هل حرمت کې شیطان دا خپل یاران نی منجوران غلط پیران مشرکان دا خلق دی چې د تاسو سره په جنگ کې ها ته وته حرام وای دا حلال شی وره حلال او ته حرام وای خلکو له دوکه وری وره الکه ګډو چرګ حلال نه که حرام صاحب حلال نه وګوره دی وای حرام دی الکه مونږ ګډ نه یاد کړي مونږ نظر دا غیر الله یاد کړي نو دا وسوسه وتا چی زړه کې خو ووره وینا تاتموهم کچری تاسو د دوی اومنل حرام تم حلال وی نظر د غیر الله م حلال ک نظر د غیر الله م او خوړو نو انکم بشکتا صبح لمشرکون خامخا مشرکانی فتوا الله ولا ګور شیخ القران رحم الله الفاظی او فتوا زنه ور کوم مفتی الله ده فتوی قران کی لیکلی دا قران وی او الله وی ان تاتموهم کدا نظر د غیر الله هم حلال وګڼه نو انکم بشکتا سول مشرکون خامخا مشرکانی نظر د غیر الله حلال ګڼل یا نظر د غیر الله خړل کول دا چې د شرک دی کده دغه غلط مولا غلط پیر مومنل نو دلته موزه القرآن کې شاه عبدالقادر لیکي یعنی شرک فقط یہی نہیں کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجے بلکہ حکم میں ہے کہ اور کا متی ہوئے وای شرک دې ته आवाज نه وای چې د الله نه سوا د بل چا عبادت وکي په د شرک په اقسامو کې یو قسم دام دی چې وینا تا تمو منکم لمشرکون به دلیل د بل خبره منل دام سی شرکی اطاعت کول شرک فی الحکم او من کان میتن فاحینا وجعلنا له نورا ترغیب قران ته سره د بشارت او تخویب نو د دغه شرکیات نو په سره وځي د دې بنه منه مشرک کېږي نو د چو منو وی د قران ومنه کنه د الله ومنه او من کان میتن آیا سوک چې مړی د عقیده په اعتبار مړ دی روحانی فاهینا هو نو موږ دې جمع دې کو په بیان په بیان سره جمع دې شي توحید وته بیان شي او من کان میتن سوق چوي مړ روحانی طور د عقیده په طور په اعتبار فاحینا هو پس دې مونږ جم دې کو په بیان د توحید وجعلنا له نورا او ګرځو دل رانا د قران معاهدم شو او بیا قران تم کې ناس اوس دا سړی چې معاهد شوی دی او قران وسره دی نو يمشي به فی الناس د ګرځي په دې رانا سره د خلکو منس کې دا اصل دای دی معاهد دی قران وسره دی او خلکو کې ګرځي څه مطلب دا توحید خوري یو دا سړی دی کمن نو آیا دا سړی کې دی شي کمن پشان داغه چا مسلوه چې صفت داغه دا دی چې فی ظلمات په تیرو کې دی پروت لیسا به خارج منها ان دی راوتون کې دی تیرونه یو دی په تیرو د شرک پروت بل په توحید سره د شرک نه راوته دی او د قران رڼا و سره دا برابر دی نه دا مشرک موحد نه برابر کذالک هم دارن زوین للکافرین خیس کړي شوی د کافر علما کانو یعملون هغه څه چې دوی کوي شرک ورته خیس سره وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمی علیهم کرو فیها پنځما قبا هغه دا چې مناظره باندې مونږ شي نو بیا به اخر سی د قتل منسوبه جوړي به وجنه مړې کې د قتل منسوبه وي وکذالک هم دارنګ جالنا مونږ ارزولې دي په کل قريهتين په هر یو کلی کې اکابر مجرمي ها مشران مجرمان د دې کلی اکابر مجرمي ها کلام کې عکس ده اے مجرمي هل اکابر مونږ ګرځولي دي د هر کلي هغه مشران مجرمان د دې کلي هغه ټایټ اکثر وای دا غټ غټ سرمایه دار دا خان ملک بی دینه دا د دې کلي غټ مجرمي د د حق خلاف ولی اثر دا خطرې کدا ومنم زما مشری ملکی خانی دا ختمي کی نو د کلی مشر اکثر سي مجرمي دا حق خلاف سره پاره دا خلافي دا مجرمان مشران غټایټ مالدار سرمایدار ویلیم کرو دی د پاره چې دوی تدبیرونه جوړ کړي د حق حق پرس خلاف فيها پدی کلی کې ست تدبیرونه کوي دا چې وی وجنه د قتل منسوبې جوړي وما يمکرون او دوی تدبیر نه جوړي الا بیان فسم مگر وبال او نقصان هم په دوی ده وما يشرون دین پويږي الله به غ تدبیرونه ناکام کی نو دا ستاد قتل منسوبه بي دا پینځه عقبه و اذا جاءتم آیتون زجر په انکار د رسالت دی توحید سره سره رسالت هم نه مانی کله چې راشي دی ته یو آیتون سه حکم قالو دی ویل نو منا مونږ ایمان نه وروړو حتا تر دې پورې نو تا چې راکړې شي مونږ ته مسلمه پشان دا او تی رسول الله چې ورکړې شي او د الله پیغمبرانو ته یا مطلب دا ده چې دا رسالت د مونږ لرا کی نیوی مکه والا سه چې علا رجلین ما الا سره الا رجل من القريتين عظيم دا مکه غټ وطن طائف غټ کله نو دې مکیو طائف په دې سردارانو کې او کس وਹੀ ولنه کې دا چې یتیم محمد توشوا صلی الله علیه وسلم نو دا به چې نو تم اسلام او تی رسول الله یا دې دار رسالت مونږ لراکی او یا مطلب داو حتا نو تا مثل ما اوتی رسول الله مونږ ته دا قران راشي خدا سي څنګه مخکینو انبیو ته ورکړې شو په یو ځل لیکل شوی تا یا الله عالم دا قل دا قل مقدر دی وتوایا الله پوی حیث یجل رسالتا چې کمزه کې وګرځي خپل رسالت الله وی زپویګم چاله رسالت ورکوم او چا کې زیره تاسو کې ځای چرته د مرداران ظالمان جابران تاسو د نبوت حلوه سيصيب الذين در چوبرسيا کسانو ته اجرمو چې جرم کړي دي د مسلې نه انکار کړي دي صغارون ذلت او خواري عند الله د الله د طرفنا الله به ذلیل وعذاب شدید عذاب سخت بما دی وجکانو يم قرون چې دوی تدبیرونه جوړول د حق پرستو خلاف فمن يريد الله دا تفصیل له وسداغه هغه بیان هغه بیان جاری ساتي مخکې نه شورو نو فمن یرید الله پس څوک چې اراده لري فمن هغه څوک یرید الله او چې اراده لري الله ان یهدیه چې بیانو کې د تدا خپل هدایت د خپل هدایت بیان وتکول غواړي او هدایت باندې روانول غواړي نو الله سم مهرباني کوي یشرح صدره للاسلام پرانی زیده د سینه للاسلام منلو د اسلام ته دا قران توحید وتمنل دا سي ګران شي ته جوړه اسمان ته خيچ اسمان ته خدل چې ګران دې سینه بند شي او چا چې ته الله د هدایت اراده کړی کنه ابا سیو زلوري الله سره کې خبره کړه کدا خو حق خبره ده دا مسله حق ده او چې چاته الله د حق اراده نه کړی نه سینه زړه بند شي د دلایل او انبار لګوا قران ورته ټول ختم کړ ذهن کې نه کین نو دا د الله په توفیق کذالکم دارن یج الله رسا غرزی الله پلیتی اولانت علی الذین پاکستان لا یمنون چی ایمان دروړي الله پای لعنت کی هو هذا صراط ربک ترغیب قران نو دا نیغلار درب ستاده هاذا دا قران صراط ربک لار درب ستاده مستقیمه نیغه نو پدې نیغلار روان شي قد فصلنا الآیات یقینا په تفصیل سره بیانو مونږه آیاتونه د هل حرمت خو لقوم دا قوم د پاره یذکرون چې نصیحت قبلای لهم دی د پاره دار السلام زید سلامتیا یعنی جنت ته هند ربهم پنه ضرب د دی او هو ولیهم دا الله به دوست معاونی بما د دی وجه کانو یعملون دنیا کې عمل کاو دا عمل په وجه د صحیح عقیده عمل په وجه راغې و یوم یحشرهم جميعا تخویف اخروی او زجر مشکین بالجن تم ورسره و یوم پا ورځ باندې یحشرهم چې راجم وکي دوی الله جميعا ټول ځان ته راجم کی نو یقالو مقدر ده یقالو لهم دوی ته ویل شي یا معاشر الجن اے ټولګي د جناتو قد استکثرتم یقینا تاسو ډیر گمراه کړو من الانس د انسانانو نه جناتو ته وای تاسو ډیر انسانان گمراه کړ په شرک مخته کړ ځکه دا جنات د انسانان گمراه کوي لګي دا جن پچا باندې کینی کنه دارنګ نا گمراه کی یا چې ده دا جنات دا لوبي کوي لګي انسانانو سره چې د دې جناتو عقیدت جوړ شي په دې خلکو باندې دا یو حدیث کې راځي جنات دا لوبه کوي دي کې مسرکش حدیث ته د محمد بن هشام ابن صاحب الکلبی روایت حدیث کتابونو کې محمد بن هشام بن صاحب الکلبی او ای فاتان المبیت الی رای الغنم ا چې شپه شوه وي ا ګړي بيزې را غونډې کړې او په دې کې وي شپه کې شرمخ راغې او شرمخ د دې ګړو بيزونه یو بچي خله کې اوچت کو روانې په دې کې ویا ګډبا आवाज وکړو یا دا یا کبیر الوادی یا کبیر الوادی یا کبیر الوادی چغې ووهل، اې د دې کندې او د دې علاقې مشره جارک، یا کبیر الوادی جارک، اې د دې کلي علاقې مشره د ګاونډي خیال وساته. وی چې کتلم دې کې یو غیبي اواز وشو، یا سرحان ارسله، سرحان دا لقب ده شرمخ، اې شرمخه دا بچی ورته راپرېږده. چې کتل هغه ګډ بچی راونډه منډه راغی، ګډو ویزو کې یو ځای شو. همو ته دا سلو بوا وی هغه وی چې دا داسې چلی چې مونږ په دې صحرا کې ژوند تیرو نو دلته غټ غټ جناتی د هر صحرا او د هر علاقې وادي نو چې مونږ ته داسې شرمخ و غیره غړي بيزیر علاماتي مونږ د ته چغه کو نه غجن زمونږ کار کوي نو دا پیری आवाज کو هغه شرمخ نه را خلاص نو نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام دا داسې نه دا دا شرمخم جنو شیطانو د شیطان په شکل راغې دلته نه بچي اوچت ک نو د ابل جن ته چغه کړي نو ته را خلاص کا نو دم د جنات لوبه و د شیطانانو د د پاره چې د عقیده خراب کی نو دا به تعالی قیامت کې تاسو انسانانو سره ډېرې لوبې کړي دا اوس دا په پیریان یو ځای بل ځای په خلکو کینی کنه دا دې د پاره کینی چې یو خماوي قران ختم شو موسیقي عام شو ګندګي نو جناتو اثر او د سحر زیات شو او دا پدکې نو پاغه کې نه د خلق ذهني تور دا تیارې چې الکه جنات هم زور ور دي او اختیار شته نو د خلکو لګیا دي عقیده پی جوړي او بیا چې دا کم عاملینی کنه نو الله دې رحم کی چې معاهد نی نو اکثر دا بیا په سحر کې مبتلا کی دا جنات دا اکثر عاملین دا چې دا ساحران دي جوړ شي بیا دا دا جنات ای په سحر اخته کی دی وی جوړې ځامل مخلکو نه پیریان په زمغب جنې په سحر مبتلا کی دغه اکثر داسي جنات چې په سحر کې مبتلا کول کوي نو اکثر بیا مبتلا کی نه دي دا شوقي ځامل جوړېږي مغه زه تورس زمو یو مرګره ده ناغه جنات ته سي عامل دی جنات وسعي نو هغه راته کیسه کوله چې وی هغه ماته وی هغه جناتو ډېر اوچت جنات وسره او چې دا اکثر عاملان ساحران دي په سحر کې مبتلا دي او دا جنات په سحر کې مبتلا کوي نو دغه لوبه یا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس دا به ته وی یا معاشر الجن اے ټولګي د جناتو قد استکثرتم تاسو ډیر گمراه کړیو من الانس د انسانانو نه عقیده مل برباد کړ وقال اولیاء من الانس نو به یاران دوستان د انسانانو نه ای بس وای د انسانان چې شرک کې اخته کړیو جناتو په دی عقیده وا چې دا جنات عالم الغیب دي دادی متصرف دي دی وای ربنا زمون رب سمتا بازونا به باز تا فائدہ ور کړې و باز زمون بازو تا بازو زمون په بازو تا بازو به د بازو نه فائدہ حاصلولا څه مطلب جناتو فائدہ داوا چې دی وو ته غیبانه आवाज کو او د انسانانو فائدہ داوا دی له کارونه کول نو دا کار د یو بل خبره روانه وا تر دې چې وبلغنا ورسید مونږه اجلن الذی اغه نیټه ته اجل تلنا چې تعالی مقرر کړي و قیامت راغې نو بس مون غنو په دا یو بلم تعاون غستو لګیو بس پدې شرک او بيدینه کې اختو قال الله ورته زبس چې شوی دی خوان نار ما واق مسواکم اور ساسو دا زید او سیدو د خالدین فی همیشه به پدې کې الا ماشاء الله الا ماشاء الله دا داسې دی الا ما الا من شاء الله شاء الله نجاته مگر هغه څوک چې الله دا غدا نجات را دوي مطلب څه یعنی ابد جهنم نه بچي مؤمن موحد یا ته مراد ا ګناګار مسلمان دی کنه الا ماشاء الله مگر چې الله غواړي ګناګاری ناغه به تیرو باسي ابد جهنم نه روباسي او مشرک کافر به می شي ان ربک بشک استعرب حکیم علیم حکمت والا او پوی ذات وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون دا اخیری عقبه شپګما چې په دغه قتل منسوبم کامیاب نشي قتل مونش نو بیا به اخر حکومت ته رپورت کوي په حکومت باندې بیانې سي د حکومت لار به ته ګوري رپورت به کوي او د حکومت په زور بدل لار بندي نیو کذالکم دارنګ نو ولی باز ظالمین بازا مونږه اړو باز ظالمان بازو ته باز ظالمان دا غلط مليان پیران بازن بازو عمراو ته دا بیا لاړ شي عمراو لا حکمرانانو ته چې دینو د د شکایت او رپورت کوي کنه وای اے ټولګی د جناتو انسانانو اولم علم یاتکم آیا نور اغلی تاسو سره رسول منکم رسولان تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانول تاسو زموږ آیاتونه و ينذرونکم او يرول و تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات دروازه تاسو نه چې دا دا قران ته بیان کړي و اخرت نه يرول و نو قالو دی وی شاهدنا مونږ وای کولان پسنا په خپل ځانونو چې آو راغلیو خو مونږ نو منلی وغرتهم الحیات الدنیا دوک کړیو دی لره ژوند د دنیا او شهید ولان پسې گوی بو کی په خپل ځانونو چې نوم کانو کافرین مونږ او کافران التوزان د بیا په خپل کافر وای ذالک دا ولی دا حکمت ارسال الرسل د انبیو در علیګلو حکمت بیانې انبیا ولې را لېګم چې علم یاتکم رسول منکم وی ذالک دا د دی وجه چې علم یکر ربک نه د استرب ای ذالک ذالک ارسال الرسل دا ارسال الرسل د دی وجه دی چې علم یکر ربک نه د استرب مهلک القرى هلاکون کې یو کلیواله لره به ظلمن په ظلم او شرک واهلها په داسې حال کې چې دا غي سیدون کې غافلون نه خبري او ایت دای نه راغله الله وی داسې نه یو قوم ته دای نه راغله نو نی نسم اگر چې شرک کوي دعوت دای رولېګم پیغمبر رولېګم نو چې بیو نه منی نو بیو نسم تنبیه ورکې کنه تنبیحات ولکلن درجات مما عملو او د هر قوم د پاره درجی دی مما دا غسن عملو چې دوی کوي ارچا د خپل عمل مختلف درجات دي نو دا خپل عمل د درجه په بنیاد به جزا او سزا ملاوي او را به ولی من بعدکم تاسو نه بعد ما غسو یشا چې د الله خوښ شي کما انشاکم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی من ذریه قوم اخرین د اولاد د قوم اخرین نورونه مخکې تاسو بلار نیکو استادو یې مال جیدات کله وطن ستالاس کړي دقه سي الله وي تاسو بلری کم نور کدا مسلو نه منه بیان نه کې انما توعدون لات یقینا اغه عذاب او قیامت چې تاسو سره وعده کیږي لاتن خامخاراتلون کې ده په خپل وخت ومان تم نه وي تاسو به معجزین بیا بچ کیدون کې بچ بنش قل یا قوم عملوا علی مکانتکم نو اس مهلت شته کنه مهلت الله ورکې نو چې مهلت شته نو راشه خپل عقیده عمل برابر کړي نو بچ بشه قل ورته پیغمبر یا قومه اے قومه اعملوا علی مکانتکم عمل کوي په خپل طریقه پته بلګي انی عامل ز عمل کوونکم د بیان تاسو خپل شرک نه پرې ده نو زه ور خپل بیان نه پرې دم دا مطلب نه ده چې تاسو خپل کوي زه خپل کوم نه اے ملو مال علامه کا نه منه زديانی کوي چې څه کوي خو انی عامل زب خپل بیان جاری سات کمنه کنا پس و تعالی مون نظر د چې پوي بشه چې من سوګ دې تکون له عاقبت الدار چې داغه د پاره بشي خان جام د اخرت اخر انجام به د چا بهتري زه پته بولګي او انه شان دا لا یفلح الظالمون اخا انجام چاله ده وی قانون دا ده کنه چې نو لا یفلح الظالمون نه کامیابی کی ظالمان د الله د عذاب نه نو ظالم نجات نشته او د موحد شته وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام ابن عباس رضی الله عنه ویلو کنه اذا سرک ان تعلم جهل العرب نو فقرا ما فوق الثلاثين و100 من سوره الانعام قرطبي چې د 30 او دا 130 آیات نه بعد تاسو وګورئ که څو غواړي جاهلیت وګوري نو جاهلیت اوس ګوره جاهلیت کې څو نورات په نظر د غیر الله نذور د غیر الله هم پکې او تحریمات د غیر الله هم پکې وجعلوا لله غرزلی دوی الله لره مما دا غنظر ا چې الله پیدا کړی من الحرس د فصل نه ولنام او د سارونه نو دی غرزلی دی نصیبا برخی سي غیر الله د پار پیدا کړي الله دې ساروي الله پیدا ک فصل الله پیدا ک او دوی هغه د الله غا ورکړه پای کی نصیبا خپل خدایانو لا سکی برخی سه مقرره دای پنوم نظر نیاز منخت کوي دا زید بن عمر ابن نفیل دا دا سید بن زید رضی الله عنه پلارو او دا عمر رضی الله عنه ماما وو دا د جاهلیت په موحدینو کې وو سلیم الفطرت موحدین نو دا غا اشعار او اقوال ډیر مشهور دي نبی علی السلام یې ما لیدلو نبوت نمخ کې ملي دلو او مشر سړیو دا مسلې به کولې حق پرستو نو ویلی دلې مې حين ادمي وجهه چې مخ نه ویني روانه وي مسله بیانولک مکه کې حق پرست دی د پیغمبر نه مخکې نو هغه به وي بخاری کی روایت راځي هغه وي انی لستو انی لستو اکل مما تذبحون علی اسنامکم تاسو چې په دې خپلو درګونو کم شین علاوه زغره غوخه نه خورم ابدا نظر د غیر الله نه خوړ او کله به قریشو ته داسې وي چې اشاتو خلقها الله وانزل لها مان وانبت لها من الارض کلا دا ګډ پیسه الله پیدا کړی دی او به الله را لېګلی دی غیا ول الله د ازمکه را پیدا کړی دی او ثم تذبحون ولا غیر اسم الله به د الله نه سیوا د بل پنوم ذبح کوي نو دا سلیم الفطرت هغه حق پرس معاهد نو دغه خبره الله هم کوي زرع مما مما زرع من الحرث والانعام فصل الله پیدا کړی دی ډنګر ساروی الله پیدا کړی دی او تاسو جالو لله ګرځي الله د پاره نصیبن برخه صد الله کی او صد غیر الله فقالوا وی هاذا لله دا برخه د الله د خو بزامهم د خپل ګمان مطابق د ګمان مطابق د الله د شر مطابق نه څه مطلب د الله غ حق ورکي خو د شر نه خلاف دا اوس ورسمي کنه مشرک زکات نه ورکي دون اهتمام سره سونه چې نظر د غیر الله ورک او هغه زکات چې ورکي هغه ما سي اخوا دی خوا پوره شرعي حقیسا نه ورکي وهذا لشرکائنا سوي دا زمون د برخه د خاوندانو یې سره د درګاونو فصل بو شو نو بس دوړ ډیری به جوړ دا د الله او دا د بابا هغه فصل کې به د بابا ومنله لکه څنګه چې مخکې جاهلیت کې دلتم دا سیوا د زمیدارو خلکو بدا کول دا د لوی ځوان او دا د پیر بابا او د کاکا صاحب دا پومنه او دا مند بابا او دا پاو د ماما باباو د بابا خپل پاو منیو پاو منه منم پا پاو منه من کې پاو دا به د بابا پنو دا به ورکول نو فصل نه به دا جدا کړ مشکین مکم داسې کول هاذا لله بزام و هاذا لشرکاینا خو بل ظلم یې وګوره فما کان کما برخه چې بولې شرکایم د دې د برخه خاوندانو فلا یسل الی الله ابن یو ځای کېده د الله برخه سره وما کان لله کما برخه چې بد الله او فو یسل ابا یو ځای کېده طلب الی شرکایم د برخه خاوندانو ته دو ډیری به جوړ کړي د غالي ابو نو چرتا د غیر الله پنوم چې کم ډیره بو اینه بداسي دا لګ روز غړې نو دی به واپس کو پام کو غری بابا به غوسه شي کټ پر باندې واړی که برخه کمش او کدا الله دا غینه روز غړې خیر دی بابا ته الله غنی دی الله غنی دی ا خیر دی نو الله وی چې کم د الله یې سوا دغه پروا دونه سازونه چې د بابا ساتله نو دغه جاهلیت والا وسم چرته یا مخ کیو نو د الله زکات به نه ورکاو دی زمیدار زکات مکات دینه پیژن او شر نه پیژن خدا بابا پنوم ابا ورک د پیر بابا نو سه د کاکا صاحب نو سه ابر روانو او داوی د بابا اړه شکرانه پومنه سیرمنه دا با ورکړې کېده سا ما کانو مسا ما يحكمون ډېر بد دغه چيري کوم فیصله کوي چې خپل خدایان په لو چت کړل هغه چت کړ کن وکذالک بل ور جاهلیت یو دغه بل وکذالکم دارنګ زینا خسته کړی دل کثیر من المشکین ډیر مشرکانو ته قتل اولادهم وجل د خپل اولاد چا وته خسته کړی زینا فاعل شرکاهم د دې دا غبرخه خاوندانو پیر منجور او ته وای چې خپل بچي د بابا پنوم حلال کا صد پارا لیردوهم د دې د پارا لام عاقبت ته دې د پارا چې هلاک کی دوی ویل وسوالیم دینهم ګډ وډ کی بدی باندې دین دین په ګډ وډ کا تباہ کایې دا به مشرکین داسې کول چې داغه منجورانو په خلی او د خپل غلطو پیرانو په خلی باندې به اولاد وجد د بابا پنوم به پیش کاو داغه پنوم به بچه نظر منا د جاهلیتو د کسنګ چې د نبی علی السلام نکه کړیو کنه خپل ځوین نظر نو منله نظر معنا او تصور دا چې زمونږ نکه ابراهیم علی السلام زوی زب کړو هغه الله حکم نو دې دا جوړا کړ نو یو پیدا کول نو سب چی وجل من خشیت املاق او سب جی بچی دا یا د الله یا د بوت پنوم دا غي د رضا د پاره د جاهلیت طریق ننم داسې کوي وجنی نو سمي دا دا غلط پیران دا شیعگان دا خبره خی ای کوي دا ډیر مخکې کلونو کې اخبار کې راغلیو د نوخار کې یو سړیو هغه خپل ځامن خزه ټوله لال کړیو د شپې بیا نیول شو چا وته ویلي وی ما ته پیر سیبه قرباني ورکا پیر سیبه ته ویلي پیر صاحب ته وای داسې کاوه بچی لال او دارنګ شیعگان هم داسې کوي بازي چې دې کې کم جاهلی او غټي غټ خزان له سپېړم تاسو ګره د شیو غټ مولیان غټ خلک وزن له سپېړم نه ورکه او د چرته د کرای نیولې د محرم کې هغه کرای والا ځانونه وای اکثر دا چنګړیان نه دي دا په کرای نسی دي دا والټا کول کوي په خپل ای چرته داسې مونږ کړه الکه کدا دین او اجر ثوابي هغه پندت مولا دې شو غټ ادي ځان وای کنه یا غ سرمایدار د سشانه ابل پیسې ورکی دوه ځان د پاره په پیسو وال کوي دا څنګه دین دی خو دقه سی غلان دو تداخلی چې قربانی به ورکه نو دا شیخ القران رحم الله یو واقع وای چې پنجاب کې یو سړی نو سی وی وای شیو جاوت شیګانو خولیو نو زوی یادو دا بزال علوم بنامه حسین وی خزی وسره جګړه شه چې نه دا یوازې ستا زوی نه دی د سنگ بنامه حسین الاله الکه خزی پرې د غوري زوی د بنامه حسین الاله کم او نه نه ویلاله وی خزه چې هغه نه ځان بالان کوي چاړي رخ بنامه حسین نو بنامه حسین وسم خلک الاله ول کوي کړه ځان بچی الاله دقه قران وای چې زین کثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم یو قتل لغه او بل قتل بل قتل دا چې قتل مانویم ده کنه اوس هم کوي قتل مانوي دقه زامن بچي لونه دا دا پیر فقیر بابا پنوم نظر نیاز منی نظر نیازی دا مخ کې بوا دا د دې پورانو کورونو کې با د دې عوامو لونه دا به نظر ومنه ایو لټول من خدمت کوم دا به د پیر په کور کې د وینځو غونته خدمت اکثر به دا بدوی لور خور په نظرونه پیر کر به ولې کله ای به ټول عمر خدمت دا قتل دی بچی دا سه اومنی دا مې منلې ده د بابا د پاره دا به ملنګي نو بچی نه سه جوړ کی ملنګ دا قتل لای کان ملنګي پیر له ورکی ملنګي کوي بیا ملنګي نام قتل دا اولاد او پنجاب کې دا شی ډیر دی الته خو بالکل الته شاه دوله گجرات کې ده شاه دوله یو بابا ده الته شاه دوله کې کچوي کدا سي کچوي سورته وای چوهه ها رښتیا چوهه شادورا کې چوهه چوهه دی بالکل چوهه دی دا چې دومره سرونه واړه واړه او د ملنګانو سره خیر په غواړي مو ګجرات ته تلو راتلو شاه صاحب رحم الله لا زمون پیر مرشد نو زه نیلوی سے اولې ګلم وی ال تلاټ شه شاه صاحب نه بیت وک ما وته تا سر بیت کوم نه وی زنو کوم شاه صاحب لاړ شه نو شاه صاحب لاړ نو ما سر سمرګری مو یو د کراچۍ مرګری وو دا مفتی افنان جامع الرشید والا چې د درور د نومان اما سره او سرګونه کی هغه او داسې دی کوارټ یو مرګری وو یو د باجوړو مونږ لاړو څلور درې څلور مرګری حضرت صاحب الشاه صاحب لا جمعې ورځ نار چې د ګجرات اړه کې د سرګودین نه سکوشو چې قتل اوس په دې اړه کې دا هر دا فلینکوچ نی دیته اوس دغه قسمه قسم رنگ والا کپړو والا ملنګان نی دا د شل قسمه ټوکړې چې چولی نو په غیږ کې اپوګه وسراغه شادولا کې چوهه ماشومان داسې ورکوټه سری دومره داو خیر اوست امرګری ته وای تاسو ری الکه دا به یو وی کنه پیدایشي دا خو ډیر زیات دي ما ته وی کراچۍ مرګره پویو اما ته وی دا د تشادولا کې چوهه وای وای دا دا ناپویا جاهل پنجابیان دا د دې بابا پنوم بچیو منی نو ورکوټې نو دته د اوس پنه ټوپه په سر کې ظالمان نو د غټیږي او غسر دومره ورکوټه پاتې شي نو په د بیا سوال کې دا قتل نه ده دا سه قتل خلکو یې توحید ته ضرورت نشتا قران ته ضرورت شه دنیا لوی کفر کې پرتا ده چې قران نی بیان شوی نو دغه بای قتل اولاد اولاد وکړه د پیر په نوم منی کله به ته د شاده ولا چوهه جوړی کله به ته ملنګان جوړی دا وای دغه د مشرکین او حال قتل اولاد شرکاوهم هغه شرکا وتا اولاد وجل خيسته کړی دی د پاره لیور دوم چې هلاکی کې ولیل بسوالهم دینهم او ګډوډ کې په دیوانه د دی دین ولو شاء الله او کچره خو خوي د الله جبرن پزور نو ما فعلو دی ودا کار نو کړي فزرهم نو پرې د بزا وما یفترون غس چې دوی ځان نه جوړي الله و سره پوي نو بیا زجر اورت په تحریمات د غیر الله او سډنګر دي چې لا یذکرون الله الا یذکرون اسم الله چې نه بشي یادول نوم د الله علیها پاغه باندې یعنی دا به د بابا د نامي او د پیر فقیر به افتران علی دا ټول دروغ دی په الله او بهیره او او صاحبې وغیرہ چې جوړې کړي دا ټول الله ته دروغ نسبت کوي الله نه دی حرام کړی دوی ځان نه نو ګورم دا بابا سارویو پیدایش نو د ساروی هغه وسیله او بهیره وغیرہ دا به بچي پیدا شوې به بس هجرن باز دا به سړی خوري خزه بینو خوري خزه به خوري سړی باندې خوري ځان نه تحریمات جوړول دا رنگ فصل به شو وینه بس دا دا پلان کی سیب د نامې د دا بس وکنه خوري دا به داغي دا چلونه کو س ساروی به هغه بهیره او وسیله او صاحبوا صاحبوا هام چې د هغه ملا به پزان حرام کړه په دې بس ورلی نه کو سورلی و پنه کوله لکه حام او صاحبہ آزاد به پرېخ دا ټول تحریمات د غیر لو لکه نن دی اوسم پنجاب کې داسې کوي او سن کې چې ساروی د قصې د بابا په نوم پری دی او ته وای سان چولنا د بابا په نوم سان پری نه د قصې ګرځي سو کو ته سنوي دا د بابا د نامه دارن خوراکونو کې دا به سړی خوري خزه به نو خوري او خزه به خوري سړی به نو خوري دا قسمه قسم خبره عوامو کې زنانو کې دا بیا مشهوري د عوامو کې د خزو کې دا د خزو روایت دي خزه بدی بوي زړې خزه خاص اې دا خبره کوي کله وای دا تورې نه د ساروي تورې دا به سړی نخري ک بیا اخري نو بیا به د جنگ په وخت کې لاس کار نه کوي ټوپک ته وځه وګوره رواه دغه رنګ بل چرګ به په خوالالو نو غربت اوس خو فارمی شو نو چرګ به حلال کنه دا سر به بخاو نو دا سر به یتیم لور کوي که پلار جم دی ورک بیا به پلار مرشي نو یتیم خوار واغه چرګ کم داغه سرو سر به په غوړه نو دا وسوره دا روایت دارنګ دا قسمه قسم شینا دارنګ د بیبیانو غونځاخي بلډوان نو دا به سړی خوري دا خزه بخوري سړی منو خوري دا ځان نه تحریمات جوړ شوی اوس هم دغه شین خلکو دی خزو کی افتران علی سیزیم در چې سزا بوله ورکی بما کانو یفترون باغ سچ دي ځان نه جوړي وقالو دی وی ما فی بطون هذه الانام اغه چې په ګېړو د دې سارو کې دي پې یا بچي اواز مې پیو کو دا په یا دا بچی چې ګډه کړي خالصتا لذکورنا دا به خالص حلال وي زمون نارینه ولا و محرم علی ازواجنا بند او منی بی زمون په خزو لکه وسیله چې تیر شوی وا و یکم میتتن اے وای پاک حلال شوی بنداو خو ان و یکم میتتن ک چرته و مردار فهم فی شرکا بیا په ټول شریک راځي خره نظر غیر الله ټول خوړو ګندګي ټولو خوړل او حلال بزان بندول وسمي کن ځان له تحریمات جوړي او نظر د غیر الله ال خورده ده بسم الله پی وایو پدری ګوته وخرو خپل مخه تا خورا ناغه مردار بیا په شریک خوري سيجزيم زره چې سبا سزا بول ورکی الله وصفهم وصفهم دا وصف په معنا د کذب دی سيجزيهم وصفهم زره چې سزا به ورکي الله دوی ته وصفهم د دې په دې دروغ انه بشک الله حکیم علیم با حکمت او پوهه ذات ته قد خسر الذين يقينا تاوانيان شوی دا کسان قتل اولادهم چې وجل د خپل اولاد اقتل مانوي ده که ظاهري ده دواړو صورتونه کې صفحن بغیر علم صفحن بغیر علم په بی وقفتوب نه پوهه بغیر د علم نه د غیر الله په نوم نظر نیاز کړي دي وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دی هغه څه چې الله ولا ور کړی دی حلال دا ټوله افتران علی الله په الله دروغ دی الله نه دی حرام کړی دی حرامي قد زلوا یقینا گمراه شو ما كانوا مهتدين او نه دی دوی وسملار مندون کی ربی الاول دیګونه او چاوله او پیریان دا څنګه دي دا نبی علی السلام بنونی کنه دا نظر ده او که نظر نینو دا تخصیص ده نو بیا ناجایز تاریخ شروع کې سو کوي وخت نشته کنه یا تاریخ یاد دی